مطلق تعریف د علم حدیث دا موږ بیان کړو مقصد او غایا موږ داغه بیان کړو خو زه یو ځل بیا او مخ کې هغه ریکارډ شوی پرون نو نو ځکه زه دوهراوم بیا د کرمانی او د علامه عینی په نسبانه تعریف د مطلق علم حدیث داري چې دا علم دی چې پیژاندل شي په دې علم سره اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال او احوال د نبی علی السلام موضوع د علم حدیث د دې من بیان کړو اقوال النبی او افعال النبی اقوال او افعال د پیغمبر پاک یا دویم قول په موضوع کې داو چې موضوع د حدیث ذات د نبی علیہ السلام د دی وجنا من حيث انه رسول زکه چې پدې کې د نبی علیہ السلام د ذات بیان کیږي خود دی وجنا د ذات بیان کیږي چې هغه رسول د الله دی هغه رسول د رب العزت دی بیا علم د اصول حدیث تعریف و دا علم دی په قوانینو چې پیژاندل شي په دې سره احوال د سند او متن د سند بیا موږ د دې بیان کړو چې غایا او مقصد د دې حدیث هغه موږ چې غرض د دې معرفت د عقاید معرفت د اخلاق او احکام فرعیه او د پاره د رضا د الله دا د پورې موږ بیان کړو پرونی سبا کې موږ د دې بیان کړو چې محدث چاته وي حافظ چاته وي حجت چاته وي حاکم چاته وي د مولا علی قاری په اصطلاح کې په شرع د نخبه کې اغلی کلی دي چې محدث هغه چاته وي محدث تعریف کوي چاغه داغه روایت معتبر وي او هغه د حدیث شرح کوي او قابل اعتماد وي د خلکو په اعتماد وي او مولا علی قاری وي چې محدث یو لاک روایتونه سندن متنن جرحن تعدیلن چاته یاد وي نو هغه ته حافظ وي یو لاک چې کوم محدث ته درې لکه احادیثونه یاد وي سندن متنن جرحن تعدیلن ایت حجت وي او چې کوم یو محدث ته ټول روایتونه متنن سندن معلوم وي او یاد وي هغه ته حاکم ویل شي لیکن صحیح خبره دا ده چې حافظ حجت او حاکم چې کم تعریفونه مولا علی قاری بیان کړی دي نو محققین په نسبانه دا معتبر نه دي او د متقدمین په کلام کې د دې ذکر نشتا دار چا یو خپل اصطلاح ده بیا داز د کول ما ویلو چې حدیث اثر او خبر کې څه فرق دی حدیث ستوي اثر ستوي او خبر ستوي دا ځکه دا کدا ول په دې حدیثو کې راځي چې بیا تاسو معلوم وي شیخ محدث دهلوی هغه حدیث او اثر چیز یو غني چې حدیث او اثر یو چیز دی خو الفاظ مترادف دي او مشهور خبره دارا چې د حدیث او اطلاق اغا چې نبی علی السلام ته رسیدلی وي مرفوع ال النبي او چتشي وي نبی علی السلام ته د حدیث ویل شي او صحابي باندې چې موقوف وي په صحابي ولال وي هغه ته اثر ویل شي او د تابعی باندې چې ولالوي هغه ته مقطوع ویل شي دا لاند ده یا بل قول دا چې حدیث او د خبر متعلق یو قول دا دی چې حدیث او خبر دا دواړه الفاظ مترادفه دي چې یو دی حدیث او خبر دویم قول دا دی چې د حدیث اطلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوال او په افعال او غیره باندې کیږي ویږي فسر په افعال او په اقوال باندې کیږي او خبر عام دی احادیث نبوی او د بادشاہانو په اخبارو په ټول باندې داغه اطلاق کیږي هغه ته خبر ویل شي دا د حدیث د خبر او د اثر بیان ما وکړو بعض خلکو د دې احادیثو نه انکار کوي چې حدیث ته ضرورت نشته صرف قران کافی دی او د حدیثو ثبوت نشته مونږ وینا د احادیثو ثبوت په ډیرو احادیثو سره شتا او د احادیثو نه منکر دا د قران نه منکر دی او د احادیثو ثبوت په قران سره راغلی او په دې باندې ګڼ دلایل د قران کریم د قران کریم په دې ګڼ دلایل په احادیثو اته دیرش آیاتونو کې ذکر د حدیث راغلی د قران کریم نو کم خلق د حدیث نه انکار کوي نو هغه د قران کریم نه انکار کوي او ها داسي علما چاغه ته پلکونو احادیث یادو نو بیا خدا غي دم انکار پکارو حافظ ابو زرعه په باره کې راځي چاغه ته اوله کا حدیث یادو ست لاک بعضو کې راځي چې امام ابو زرعتا درې رکا حدیث یادو دارنګي امام احمد ابن حنبل رحم الله په خپل سند مسند کې تقریبا 19 لک احادیث هغه ذکر کړی دی او هغه منتخب کړی دی اونیم لکه حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې شپږ لکه احادیث انتخاب هغه لیکلی دی دارنګ امام مسلم په خپل صحیح کې درې لکه احادیث انتخاب لیکلی دی نو دا ټول بیا غلط شو دا چې بیا لګیا دي چې ته حدیث نشته د صحیح احادیث تعداد ډیر زیات دی دا یې څه ګنتی نشتا او په فضیلت د احادیث باندې ګن ها دلائل لی نبی علیہ الصلات والسلام هغه وی اللهم ارحم خلفای یا الله رحمت لګا زما په خلفاو باندې زما چې کوم خلفا دي الله پاغه رحمت لګا نو صفه صحابه ته پوښتې چې حضرت ستا خلفا کوم خلک دي کم خلق چې زما نرستو زما حدیثونه مخلوق ته کوي نو پاغه د رحمت لویږي الله هغه زما خلفا دي نو سمنه لوی شرف ملاو دي هغه خلق له دعا حضرت غوښته دا چاغی زما نرستو زما حدیث خلقو ته بیانې او پاغه باندې عمل کوي دارنګ نبی علیہ السلام دعا غوښته وا څنګه چې د عبد الله بن مسعود روایت دی هغه وی او هغه یاد کړه او هغه محفوظ او ساتل فضل کې وعدا او ادا کړه غ نور خلقو ته دارنګ لکه بل حدیث کې راځي بلغوا عني ولو آیا اور سوې زمانہ اگر که یو حدیث اگر که یو آیات ولې نوي نو د دې لپاره کې ها په شرف د علم حدیث کې دارنګ چې همای درود ویلې او درود نږدې ما ته په ورځ د قیامت کې هغه خلک ما باندې درود ویلې نو چې کم خلک احادیث وای او احادیث دکې او حدیث خلکو ته بیانې نو پدې کې د پیغمبر نوم راځي او د پیغمبر په نوم باندې بسوي صلی الله علیه وسلم نو چې سوره ظلم په حدیثو کې راغی او ته په هر ځل باندې صلی الله قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کنا نو ډیر زله د پیغمبر نوم راشي او په هر د پیغمبر نوم ته صلات وې درود وې وې نو تر روزانه سره درودونه به نو یو فضیلت پکې دا دی چې کم خلق د احادیث سره پیوست دی علم د حدیث د کې علم د حدیث بیانې راغه به درود شریف ډیر په پیغمبر باندې وې او چې څوک درود وې نبی علیہ السلام وی هغه ما ته دین نږدې د نورو خلکو نه نو دو علم حدیث پر لوی خوشخبری دادا او غایا او مقصد د علم حدیث مونږ ویلو او کرمانی مونږ دا غي بیان کړو او کرمانی وی چې الفوز بسعادت الدارین سوق علم حدیث وی دا غي مقصد کامیابې دی په نیک بختې د دوالو جهانونو باندې دوال جهان د دنیا او د آخر هغه بول الله خسته کی او الله د زمونږ د دنیا او د آخر دوالا از زندگی خسته کی او خو صرف هغه اصطلاحات د احادیث بیانوم نننی سبق کې بیا چې حدیث دو قسم دي یو خبر متواتر دی او بل خبر واحد دی بیا دا ویم ځکه دا اصطلاحات زیر ضروری دا ځکول په کار دي خبر متواتر افیس خیال کوا خبر متواتر او خبر واحد خبر متواتر هغه حدیث توي چې دا غي راوي په هر زمانہ کې څه قدر زیات راځي زیاتیږي او عقل سلیم چې الله تعالی عقل ورکړي نو د ټول خلکو عقل داغي پرشتیاو باندې سوي اتفاق وي په دروغو داغي راتلل محال وي او په صدق داغي سوي اتفاق وي دا خبر متواتر په تواتر صدا خبر راغلی نه شک پکې نشتا خبر واحد هغه حدیث ته وی چې دا غیر راوی دو رضیات نیوی خبر واحد د انتها په اعتبار سره بیا درې قسمه ده چې انتها ته رسیږي یو مرفوع ده حدیث یو موقوف ده او بل مقطوع ده مرفوع حدیث کم ته وی مرفوع هغه حدیث دی چې پای کې د نبی علی السلام قول د پیغمبر فعل د پیغمبر تقریر او د پیغمبر د صفت ذکر وی هغه ته کوم حدیث وی مرفوع موقوف زو تاسو کوم غوړل دی موقوف هغه حدیث ته وی چې پای کې د صحابي قول یا د صحابي فعل یاد صحابي تقریر ذکر وی مقطوع هغه حدیث ته وی چې پای کې د تابعی قول یا فعل یا تقریر ذکر وی خبر واحد دراویانو په اعتبار سره په درې قسمه ده کابل طریقه خبر واحد دراویانو په اعتبار سره په درې قسمه ده یو خبر واحد مشهور عزیز او غریب ویلکه دا حدیث غریب دی غریب دا نه چې مالدار نه دی غریب دی د غریب معنا ځکه دا حدیث عزیز دی دا حدیث مشهور دی ویږي کنه ها مشهور هغه حدیث ته وي چې دا غي راوي کله په یو زمانہ کې هم د دریونه کم شوي نه وي د دریو راویانو نه هغه حدیث کم شوي نه کم سے کم دا غیر راویان پر روایت کې درې نه کم نوي آیت څه ویل شي مشهور او د تواتر حتی نه رسیدلې متواتر حتی هغه حدیث نه رسیدلې خدریو نه کم شوی نه عزیز هغه حدیث ته وي چې دا غیر راوی په یو زمانہ کې کله د دوو نه کم نه عزیز هغه حدیث چې د دوو راویانو نه چرته کم شوی نه مشهور هغه حدیث چې هغه د دریو راویانو نه په یو زمانہ کې کم شوی نه او غریب هغه حدیث ته وي چې دا غي په سند کې کله نا کله یو راوی پاتې شوی وي راوی یو وي بس ایت حدیث غریب وي متروک شاز محفوظ منکر معروف معلل مسترب مقلوب مصحف مدرج دا سو اقسام شو شپارس اقسام دي چې خبر واحد دراویانو د صفات او په لحاظ سره سو قسمه شپارس قسمه او د شپارس قسمونو زلګ لګا تعریف کوم چې دا ځان سره تاسو ریکارډ کې اوري یو صحیح لذاتی هغه حدیث دی چې دا غیر ټول ټول راویان عادلان وی کامل الضبط وی سند متصل وی او پای کې علت او شذوذ نوی پوش پسه پای کې علت او شذوذ نه وي دته صحیح لذاته وي دا صحیح ده ذات ذات په اعتبار سره حسن لذاتی هغه حدیث چې پای کې صحیح لذاته ټول صفاتونه موجود وي لیکن حفظ او په ضبط کې سلوغون د نقصان مندلې شوی وي په ضبط په یادولو په حفظ کې ضعیف هغه حدیث دی چې دا غي پراویانو کې صحیح او د حسن شرایط موجود نوي ضعیف هغه حد ضعیف زکه ولکه دا حدیث سره ضعیف دی نو د ضعیف تعریف زکه ضعیف حدیث هغه حدیث دی چې دا غي پراویانو کې چې کم راویان په حدیث کې راغلي وي نو پای کې د صحت او د حسن شرایط موجود نه وي صحیح لغیره هغه حدیث وي چې په اصل کې حسن لذاته وي لیکن داغي سندونه زیات مندل شوی وي نو هغه صحیح لغیره جوړ شوی وي د غیر د وجنه حسن لغیره دا غ ضعیف حدیث دی چې دا غي ډیر سندونه وي موضوع هغه حدیث ته وي چې دا غي راوی په پیغمبر دروغ ویلی بس موضوع حدیث چې پای کې کم راوی راغلی هغه راوی د پیغمبر باندې څه جوړ کړي دروغ د پیغمبر بیان نه او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موضوع روایت دی متروک هغه حدیث ته وي چې دا غي راوی خلکو متهم کړي وي په دروغو چې دا د دروغو راوي دي د دروغو خبره کړې ده دارنګي یعنی د دروغ ویلو تهمت پاغه باندې عائد وی یا د روایت د قواعد معلومو فی الدین خلاف وی شاذ هغه حدیث ته وی چې دا غیر راوی سی قوی مګر د یو لوی جماعت کثیره مخالفت کوي راوی ثقه ده ټیک ده خو یو لوی جماعت ده د دینی په لحاظ باندې او داغه مخالفت کوي چې د دنه زیات سی قوی هغه جماعت نو ته سوي دی شي شاز محفوظ ا حدیث دی چې د شاز په مقابله کې وي منکرا حدیث دی چې دا غیر راوی د ضعیف کېدلو په وجا د ثقات مخالفت کوي معروف هغه حدیث دی چې د منکر سوی مقابل وي معلل هغه حدیث دی چې دا پای کې علت پټ مندل شي علت به ښکارا نه وي خو آی کې علت موجود وي خفیتن دیو جنا ا حدیث صحت ته نقصان پاغه رسیدلې وی مسترب هغه حدث دکا ولکه دی حدیث کې استراب دی استراب څه ته وی دا حدیث دی چې دا غي سند یا په متن کې داسې خلاف مندلې شوی وی چې پای کې ترجیح غورواله یا تطبیق نکیږي په یو بل باندې ترجیح یو په بل باندې نکیږي غورواله او یا پای کې تطبیق هم ناراضي مقلوب هغه حدیث دی چې دا غي په متن یا په سند کې تقدیم او تاخير واقع شوی وي یا یو راوی په زبانی دویم راوی ذکر شوی وي مصحف هغه حدیث دی چې د هغې د لیکلو صورت برقرار کېدلو په وجه په نقطو کې په حرکاتو کې په سکون کې تغییر په وجه باندې په لفظ کې غلطي راغلي وي یا حرکت غلط راغلي وي یا سکون وي یا نقطو کرد شي مدرج هغه حدیث چې دا پای کې راوي په یوځه کې خپل کلام داخل کړي وي ځان سویل شي مدرج ویاله کدی کې ځان نه یو خبره ورمانډلې ده مدرج یو راوی د خپل ځان نه په یوځه کې خبره سکړي داخله کړي خبر واحد د سقوط او د عدم سقوط دراوی په اعتبار سره بیا په و قسمه ده په و قسمه ده ها دا ځکه ضروری دي متصل مسند منقطع معلق معزل مرسل مدلس دا ډیر ضروری دا ځان یو یو ځکه وي دا ځم متصل هغه حدیث دی چې دا غي په سند کې ټول راویان ذکر شوی وي مسند هغه حدیث دی چې دا غي سند نبی علی السلام ته رسیدلی وي منقطی هغه حدیث چې دا غي په سند کې یو راوی پر خودلې شوی وي ولکه دې سند کې منق دا سند سره منقطی دی منقطی پوجا په سر وسته په سند کې یو راوی پر خودلې شوی وي پری وی خلک پری کې مړه دا پری دا معلق هغه حدیث ته وي ودار پکې نه چې دا غي د سند په شورو کې یو یا زیات راویان ذکر شوی نه اډو ذکر نه کې پرې دی معزل هغه حدیث ته وی چې دا غي د سند په منځ کې پر لپسې د یو نزیات راوی ذکر نوي مرسل هغه حدیث ته وی چې دا غي د سند په اخر کې راوی پرېښودل شوی وي سند په اخر کې مدلس هغه حدیث ته وي چې راوی عادت داده چې خپل شیخ چې د چانه علم حاصل کړي هغه منس کې پری دی واسطه او دا غنه مخ کې مخ کې مخ کې کسلار شي ډیرو خلکو زمونږ دي چې علم حاصل کړي او زمونږ تذکرہ ما خپل نه دي کې کړي مړه قران دې د چانه ویلې ما ته پته نه ده ها نو مز کې دا پریری واسطه او بل ته منډه کې ته سوي دی شي مدلس دا تدلیس کوي د خپل شیخ یا د شیخ هغه شیخ هغه نوم پټ ساتي ها هغه د منځ لري کی او بل ته نسبت کوي خبر واحد د صيغه د ادا په اعتبار سره دوه قسمه ده یو حدیث ته ویل شي معنعن چاغه په عن عن سره ذکر کی ایو مسلسل معنن معنعن حدیث ته ویل شي چې دا غي سند کې لفظ د عن عن راغلی وي عن فلان عن فلان عن فلان نازل کړي حدیث مسلسل هغه حدیث سوی چې دا غیر سند کې د صيغه د ادا یا د راویانو صفات یو طریقې باندې وی یو شان وی نو دا منګه د دې منکرینو د احادیثو آیاتونو د قران کریم او خودل په اسباد د حجت د احادیثو یا منګه تدی بیانو کو اصطلاحات د احادیثو موږ بیان کړ چې دا د لوګو نه پیژنې بیا د خبر د اثر او د حدیث مس کې موږ فرق خو دو او بیا په شرافت د حدیث باندې چې علم حدیث یو لوی مقام لري دته نبی علی السلام دعا کړې ده نظر الله سمع مقالتي اللهم ارحم خلفای هاول الناس بی یوم القیامه چې څوک زیات په ما باندې درود وایي نو هغه ډیر نږدې نو زیات درود وایونکي هغه خلک دی چې هغه د حدیث سره پیوستی یا زدکی او یا نور تفی الله دې موږ دې سره پیوس کی او ما هو چون کینن په دې حدیث باندې کلام کاو حدیث مشورو کاو او چون کې هغه پرونه سبق داغه کار شوی نو دا چې موږ سوره سبقونه وایو دا سکال سفاره کارتی ان شاء الله که چاله به د دې ضرورت وي ناغه بیا ځان لا میموري کارت کې مچولې شي نو دی وایي نه موږ هم دا کوشش کوو چې خیر دی دا ریکارډ شي چې دې فایده رسټو پاتې شي او خلک به خبر شي نو سبب ان شاء الله زد ریاض الصالحین او د نورو احادیثو موږ شروع کې خیر کوي ان شاء الله اگر چې په دې کې نورم غن اصطلاحات دي د احادیثو ها چې دا تدوین د حدیث د کم وخت نشو تفقیر د محدثینو کمی کمی دي په کومه ته خو چون کې آغاز تاسو سره مناسب نه دی ځکه هغه د لوی کتابونو سره بیا ها پیوسوي په کار دا چې زده شي تاسو مغوځه ان شاء الله هغه د لوی کتابونو سره تعلق لري صرف تاسو دغه اصطلاحات مې ته بیان کړ او نور به خیر سبا ان شاء الله هغه حدیث بیانوم